سبق عنوان عزت دینیه تفوق عزت دنیویه چې دینی عزت دا بره په څه باندې په دنیوي عزت باندې واقعي ذکر کولا د هشام چې حج لاتله او په دې چاول لار نور کوله زه ته نه ملاوي دو د حجر اسود د خپلولو دا د باچا زی خپل ته خود باچا دغه نه په دې منځ کې څوک راغی علي ابن حسین ابن علي راغی نو خلکو تلار په خود لا دې دا غدو دې د وجنه چاته ونه چې دا غده چې شرط زما اوس دا خلک دا غ سمجګری نشي نو پر رزق شاعر ولالو هغه د نبی علیہ السلام د دغه نوسی په مدح کې شعرونه ویل دغه قصیده و دې پورې مونږ ویلو چې الله شرفه قدرا تکشلا نوې سبق د دې جنره کلتا یدیه غیاث عم نفعها یستوقفان ولا يعروهما عدم کلتا یدیه غیاث یستاو کفانی بخشش طلب کولې شي د دوینا ولا يعروهما عدم او ناراضي په دوی باندې نشواله عدم نشواله کوي یا استو کفانی بخشش طلب کیږي د دوینا ول ار وخت کې خلک غواړي خو ولا یس ولا یعروهما عدم په دوی باندې کلم سن راځي نشواله ناراضي په پر په ناراضي چې کنه کې زمونږ سره نشته څه شو نه خا سهل الخليقه ولا تخشى بوادره تحلو موجود وي عنده د دوی سره نعم د سوال په وخت کې د دوی سره نعم نعم موجود وي یعنی د دوی چې څوک چې د دوی نه څوک سوال وکي نو د دوی سره جواب سي صرف نعامي د دوی سره جواب سي نعامي یعنی بل څه جواب دوی چاله نه ور کوي ټیک شو نه خا ما قال لا قد الا في تشهده ما قال لا ندی ویلی دوی چرتا لا ندی ویلی دوی چرتا لا الا في تشهده مگر په تشهود کې وخام خاص شوی کنه څنګه چاپیر شوی خوار شوی دی په مخلوق باندې غالب شوی دی په مخلوق باندې بریه مخلوق ته به احسان د احسان په ذریعه سره دی په خلکو دونه احسانات کړی دی په خلکو باندې دوی دسی د احسان په وجه غالب شي چې په خلکو باندې دوی موجود نه سر په غربت او راضی نه دی دومره سخاوت کوي مما شر حب مما شر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجأ ومعتصم مما شرنا من معشر حبهم اے د دې قبيله سره د دې خلکو سره مینا کولو د دې خلکو سره مینا کول دین نو دا څه دین دی د نبی له سلام سره د آل نبی سره مینا کول دا څه عین دین دی دا کنه وبغضهم کفر نو د آل پیغمبر سره بغض کول دا څه دی کفر دی وقربهم منجعون او دې ته نزدېکت څه دی هغه د خلاصې ذریعہ ده منجع نجات ته ویل کېږي ومعتصم او حفاظت دی د آل پیغمبر سره د آل رسول سره مینه سره د عین دین دی مقدمی لومبی پس د الله د ذکر نه د دوی ذکر چې څنګه د الله ذکر وشي نو د نورو ټولو خبرو نه پس اول ذکر د چای پیغمبر او د دې د اهل فی کل بد ان د هر کار په شروع کې ومختوم به الکلمه په دې سره څه کیږي خبره ختمه ولې چې په اخره کې وای کنه د دوی په مینا باندې د دوی په مینا باندې شي کی لري کیږي ويستزاد به الاحسان والنعم او طلب کیږي او زیاتیږي احسان او نعمتونه چې د دوی سره مینه کې نو تکلیفونه باندې الله درې کوي او نعمتونه به باندې شي کوي ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم او قيل من من خير من خير اهل الارض قيل هم نو قیل وبویل شي چې دا هم دي لا یستطیع جواد شاو غایتهم ولا یدا همو قوم وان کرمو یا کرمو کرمو لا یستطیع جواد اذ څوک سخی طاقت نه لري شا و غایته هم د دوی مرتبه ته درسېدو شا و غایته هم د دوی مرتبه ته درسېدو یو سخیم دونه سخاوت نشي کولی چې دوی مرتبه ته ورسېږي ولا یداین قوم او نه برابر کېدې شي یو قوم نه برابر کېدې شي چې قحط خور شي نو به مصیبت یار کله چې قحط خور شي نو به کوي مصیبت والاسد اسد الشری او دا زمری دی د شری مقام او دا زمری دی د څه د شری مقام والبعث محتمد چې کله جنگ شي او ګرم شي نو شری مقام زمری څه هغه ډېر مشهور دي کنه په جنگ بس تن د دوی د لاسو پراخي او د دوی د لاسو سخاوت نشي بندول غربت او د مال کمواله بس تن د دوی د لاسو پراخي من اکوپهم د دوی د لاسونه تل کو دې غریب شم دې بیا سخاوت کې ټیک شولا ټیک شو بلا د دوی مزمت کول خلق کریم دا خو شریف خلق دی و ایدی بن ندا هضمو او سخیلا سن والا دی او د خو اخلاق والا دی سخیلا سن والا دی د غرنګ سری د فیاض اخلاق والا دی نو په دې پورې بچنه کې فالدين من بيت هذا ناله الامم من يعرف الله هغه څوک چې الله پیژني نو هغه به د دې څم پیژني غوروالم پیژني ولی فالدين من بيت هذا وليس قولك من هذا بظائره بظائره او استاد دا خبره چې من هذا د څوک دی نو بظائره دې ته نقصان نشي رسولې العرب تعرف من انکرت والعجم عرب یې پیژني هغه څوک چې تاسو انکار وکړي چې ته یې نه پیژنم او عجم یې پیژني ټیک شول فغضب هشام نو هشام غصه شو امر به حبس الفرزدق حکم وکړو په بندولو د فرزدق شاعر په اسپان په اسپان مقام کې بین مکه او المدینه ته په مند مکه د مدینه کې وبلغ ذلك علي ابن الحسين او دا خبر علي ابن حسين ته ورسید فبعث الى الفرزدق ب 12000 درهم نو ویلې ګړې دې ته څو 2000 درهم وقال الاعذر معذرت کو اے ابو فراسا ولی فلو کان عندنا اکثر من هذا کچر ته زمون سره د دینه ډېرې د دینه زیاتې نو لو وصلنا کا من بدر لګلې من بدر کلې فقال قل يا ابن رسول الله ما قلت تدفه ما قلت الا غضب لله ما دا شیرونه نه دی ویلي مګر د ویری د الله نو د پیغمبر د عزت نو ما كنت لاخذ عليه شيئا او زمي م په دې باندې چې شي اخستون کې دا هم د الله د رضا لپاره ویل دي دې څه نه علم قال شكرا لله لك الله تعالی دې بدل درکې غیر انا اهل بیت یو سوا د دې خبرې نه چې اهل بیت چې دي اذا انفذنا امرا چې هغه ته د څه کارو حکم وکي نو لم نعود فيه به موږ پاغه کې څه نشو کولای واپس نشو کولای ځنې کې ول دا ما نه خسته دا ما نه خسته اوس طالبه ته تا حکم کړي نو فقبلها قبول کړو جعله شروع شو یا جو هجامن چې بد دی ول پتر سي هشامنو چې حج و به کوله د هشام د قجیل نو هو فی الحبس او دا په قید کې فبعث له ناغه تدا خبر ورسې یا پس هغه خبر ور ورولې د هشام فاخرجه د جیل نه رويست